مولوي صاحب د جنګ په میدان کې موټر او وسلو ته ځان رسول څنګه دي یعنې که دغه مجاهد مړ شي مرګ یې څنګه دی او که ژوندی وي جهاد یې څه ډول ده حضرات جهاد وتنها وتنها وتنها لإعلاء كلمة الله العليا عين د بخاري شريف دغه د جهاد نت دا د غزا نت نور کتابو هم راوړي او عیني شریف د بخاري شریف هغه دا په تصریح او په صراحت راوړ چې تنها و تنها نیت د مجاهد نیت د غازي اعلا د دین وي اعلا د کلمة الله العلیا او کم هغه سړی چې هغه دغه جهاد کوي مقصد یې غنیمت مقصد یې مال مقصد یې ګټې وي چې ته ځان ته راجلب کړي نو حدیث مقدس فرمایي وایي هغه د ده نصیبه شوه که پیدا کړه که نه په آخرت کې محروم پاتې شو نعوذ بالله نعوذ بالله نعوذ بالله نو موټر ته ځان رسول یا و اسلحې و توفکو کلاشنکوف و سلبزی ودې ته ځان رسول یا توفنچه د یو مړي د بغل کدا مقصد وي د مجاهد حضرات هغه جهاد بربادي وي تنها دغه نصیبه ده که توفک په لاس ورغی که نه ورغی نو که داسې وي چې دی مړ شي بیا هغه شهید نه دی چې هغه د جهاد دپاره شهید و او که دی ژوندی پاتې سي د تغاژه نوی کېږي هغه سوال چې نور مجاهدین حضرات مخلصین یې لري دی د هغه څه محروم پاتې کېږي ولې د ده هغه نیت نیت د دنیا و نه و هغه نیت دپاره د دین او د ترقۍ د کلمة الله العلیا والسلام ډېره مننه